اوس و اولائک هم المفلحون کې دا دویم اولائک ولې راغی نو دی وی اصل کې دلته کې دوه حکمونه دي کنه یو علی هدن دی کنه ایو مفلحون دی نو داغه د پرزان له اولائک رااله او د ریبل د پرزان له اولائک رااله اشاره سو دې خبرې ته ګور اسم اشاره کې خو اشاره ټول صفات وته کنه یعنی دا اول ټول صفات نه ني دا علت ته د هدایت نو چې څنګه دا علت ته هدایت ته دغه رنګ دغه ټول صفت علت ته فلاح هم دی علت ته چا دی د هدایت ته د علت ته چا هم دی نو نتیجه د دغه صفاتونو یو شی دی کدو چیزونه د مستقلا دو چیزونه د مستقلا یو علی هدن یو مفلح یو علی هدن یو یو هدایت یو فلاح تکرار د اسم اشاره شو د وجر تنبین علی په خبره چې اتصاف سره خلکو په دغه صفاتونو دا اتصاف هم به تلک صفات کی اشاره شو چې اولایک اسم اشاره د اسم اشاره مرتبه د به شرط شي یعنی دی کې غزاد سره د چاره ملحوظي د صفاتونه دا تقاضا کې د هر واحد من الاثرتين دا اثرتين یعنی اثرتين دا په معنا مفعول سره دی یعنی هغه چې د ما یو اثر به یتاثر بی هغه چې دې په منتخب کیږي هغه چې دې په سکیږي یعنی مطلب دا دی هغه چې دې ور باندې سکیږي منتخب کیږي د هر یو مستقلا مستقلا څه ال دار یو علت ځان ځان لر اول علت چې دې په منتخب کیږي هدایت ته او دا ځم چې دې هغه فلاح ده خدا اول علت دغه صفاتونه لري او د دې ځم علتم چې شری دا صفات نه او هر یو د وان کان وان کل منهم هر یو د دینه کافی دی فی تمیزهم بها عن غیرهم هر یو د دې دوړ وان کل منهم هر یو د دې دوړونه کافی دی په تمیز د دې کې بها په سبب د دې صفاتین عن غیرهم د غیرنا هر یو د دې دوړونه هر یو د دینه کدی په هدایت شي او کدی په فلاح والا شي نو هر یو د دې دواړو نه کافی دی په تمیز د دې خلکو کې په سبب د دې صفت ان غیرهم د غیر نه ځکه نور خلک نه په هدایت دي او نه نور خلک د فلاح کامل مستحق دي ووسط العاطف غرض علامه موصوف ته د عبارت نه هغه د پر سوال نه واو عاطفه نشته پکې کنه نو دلته چې اتحاد د مسند الیه د معطوف د معطوف علیه په منځ کې نو وو نشته نو په کار دار دغه کې مو نه وي ونه راځي داسې شو ته نه وای او نه وای نه نو مطلب دا دی چې معترض اعتراض کوي چې اولایک علی هدن و اولایک هم المفلحون کې وو شته کې نشته شته په کې سره دې کې واو نو معترض وې دې عتب ته څه ضرورت دې کې خود مسند نه دې کې خود معطوف نه معطوف علی په منځ کې اتحاد دی نو چې اتحاد دی نو د څه زینو کې خلق عتب نه راوړي لکه قران کې بل ځای کې راځي چې اولائک کل انعام دا خلق د انعام پرنګری بل هم اضل بلکې د دینم سړي ډیر گمراه نو انت کسی شی نه راوړل شوی نو واو نشته دا دلته چې لیکل دا غلط دی لاندې چې لیکل نو دا غلط دی واو پکې تا دلته باندې واو نه راوړې نو دې راځي جواب کوي حاصل د جواب ادار چې دلته کې واو ذکر راوړ دلته کې واو ذکر راوړ چې دلته کې مفهوم حواله سره هم فرق دی ځکه هدایت ځان لشي ته وای او فلاح ځان لشي ته وای او مقصود حواله سره چې شعر فرق مقصود حواله سره چې شعر هغه وجودن هم فرق دی وجودن او مقصود حواله سره فرق دی ځکه هدایت په دنیا کې او فلاح په عقبا کې او ار یو د دینه یو امر مقصود بنفسه دی ار یو د دینه یو امر مقصود بنفسه دی نو چې ار یو د دینه امر مقصود بنفسه دی نو موږ عطف او نکا نو کو موږ څوک ا په خلاف تا غبل زینا غبل زې کم دی اغا چې دی بلهم اضل دلته چې کم ذکر شعر نو دلته کې انعام او اضل چې غافل دي دا مفهومنه اگر که ځان ځان لري خو مقصود د دې یو دی ځکه مراد په تشبیه بالانعام سره غو مبالغه ده په غفلت کې نو دا جمله ثانیه د اول سره شریکه را په محکوم علیه کې پتا کې په محکوم علی او دا غي د پر تاکید ده نو دلته موږ عطف څنګه وکړو دا خو یو شی شو کنه دا خو څه شی شو لکه دلته نه دی بل ځای کې اولائک کل انعام بل هم اضل او اولائک هم الغافلون په دې ځای کې اول نه مخکې کنه بل هم اول او بل پکې سره هم الغافلون دی کنه خدا مسند لري خو یو دی ټیک ته دا مخکې پرنګ خو انت کې د هدایت او د فلاح په منځ کې فرق وو وجودن مقصودن ټیک شو مفهومن هم څه شی او فرق او دلته کې ادول او غافل اگر که مفهوم حواله سره ځان ځل دي لیکن مقصود حواله سره دواړه څه شی یو دي نو دا دیمه جمله را کده یا اولی تاکید نو ځکه پکې عاطف را او توصیف ته عاطف شل اختلاف مفهوم الجملتين د وجه اختلاف ته مفهوم د جملتين نه ها هو عدل ته په خلاف د قول اولائک کلا نام بر هم اول اولائک هم الغافلون و لکل خو غلط ته فان التسجيل ذکا حکم بالغفلت او تشبيه بالبهائم شيء واحد دا څه شی دی ځکه چې د دې معنی خو مبالغه په غفلت ته دوار نه معلومیږي نو دا دویمه جمله مقرره شو دا اول نه نو فلا يناسب العطف دلته مناسب نه دی عطف وهم فصل اولئک هم المفلحون کې دی او بحث کې پدې هم کې مولانا دې ته ویل کېږي ضمیر فصل بدی ضمیر فصل کې دوه راځي یو راځي دا چې دا هم نه دی هم واولئک هم المفلحون کې دا کلمه ده هم سره خلق وای چې د دې لپاره تغیر من الاعراب نشته دا په محل اعراب کې نه دا هم سری خلق وای چې نه نه دا هم دا مبتدا واقع کیږي دا څه واقع کیږي هم دا رنګ سری خلق دي ته وای چې دا اسم دی او سری خلق دي ته وای چې نه په صورت ته اسم کې لیکل کیږي لیکن دا حرف دی دا څه شی دی دا د ربط معنا ورکې لکه د زید الفدار کې چې فاده ربط معنا ورکې ټیک شو مولانا خود دې دلته کې فرمایي چې دا وهم فصلون دا هم کم ضمیر دی ضمیر فصل دې جدا کوي خبر د صفت نه دې جدا کوي خبر د چانه د صفت نه دې مولانا و اولائک هم المفلحون و اولائک هم دا هم ضمیر فصل نه دې راغه تا ته دا و چې دا المفلحون د اولائک د پر صفت نه دا خبر دی ځکه کدا چرته څه صفت نو صفت را موصوف په منځ کې دا نه فصل نه د موصوف پر صفت په منځ کې څه نه نو دا هم د دې لپاره دی چې د المفلحون د اولایکه لپاره څه شی دی دا خبر دا څه پوه شوې کنه څنګه خلک داسي نو دی هم جدا ک سو کې چاره جدا ک خبره د چانه جدا ک عن صفت د صفت نه خبره ده صفت نه جدا کړه دا صفت نه لري بلکې څه شی دی سني خلق کم خلق چې وای دا هم وای دا مبتدا او المفلحون خبر دی نو دا خبره بیا صحیح نه ده نه نه یو بهرحال خدا هم راغه فصل راوځ د خبر او د چا په مابین کې د صفت چې د المفلحون صفت نه لري چا د پاره بلکې دا څه شی دی ولی که دا صفت شي دا المفلحون نو یا به سره د هم نه او یا به په غیر د چا نه که سره د هم نشي نو ضمیر خو لا یوسف ولا یوسف به به جز د صفت څنګه واقع شو او کده چرتا نه المفلحون بیا صفت چیرې چا ده پاره د اولایکه د پاره نو په منځ کې فصل لاغه په هم سره په منځ کې فصل لاغه په چا سره په هم سره نو به هر حال دا خبر دی او صفت نه هم دا فصل چې جدا کیږي خبر د صفت نه په او تاکید د نسبت کیږي تاکید د چا د تاکید د نسبت کې او افاده اقتصاد ته مسند کې د مسند له پوري دا مولانا اصل کې دا پر سوال کې سوال دا چې دا هم پکې ته نشي کنه نو هم حصر صحیح دی هم افاده را چا کوي د اختصاص کوي ځکه چې اولایکا سره هم نشین اولایکا سره ول مفلحون شي کنه اولایکا سره چې هم نشین سب شي او دا مفلحون معرف باللام دی کنه نه او کوم ځای کې چې خبر معرف باللام نو حصر داغه په مبتدا کې کنه زید المنطلق وی کنه انطلاق په دې کې باندې کنه نو دلته هم حصر راغلی وای حصر راغلی خو په دې هم سره تاکید د اختصاص راغی تاکید د چا یا مبتدا د مفلحون خبر دی دا جمله خبر د اولایک ده والمفلح د مولانا په مفلح کې اوس بحث کوي مفلح په حا او په جیم سره حا مفلح او جیم سره مفلج هغه دې ته وجري غاخونو کې کولاواله چې جیم سره وای ا مفلح څه ته وای الفائز بالمطلوب چې سره فائز بل سي نو هغه بن کارونه ور باندې شي شي کنه کولاو کانه الذي گویا کې دا غره ارفتحت له وجوه چې کولاو شوی د لپاره غ طرق د کامیابی وهذا الترکیب وما یشارکه فی الفاء والعين مولانا لنډه خبره دار په کومه کلمه کې چې فا لام دی فا څه شي یعنی د دې مفلح سره په فا او عین کې شریکي یعنی فا کلمه څه شي فا او عین کلمه څه شي لام نو په دې کې به د کولاوالي معنا وي په دې کې به کومه معنا وي د کولاوالي معنا لکه فلق نو ګوره فلق سبا چې راوخی دي نو فای کلمه په او عین کلمه لام د فلق دا رنګ ګوره فلزون فلزون پیژنې فلز وی چې سړی مال جدا کړه د زکات مال جدا کړي د نور مال نه نو فا اولام د ګوره معنا د تمیز جدائی پکې رااله فلیون فلیون اصل کې ویل کېږي چې سړی دا وخت جدا کې سپګه تراو باسي د ځکه کنه او سپګه تراو باسي فا لام دلته کوم را فا کلمه فعل او عین کلمه لام دې نو د جداوالي په معنا دا بدلالت کوي په دا دلالت کوي په شک او فتح او دا رنګ لکه څه اول فتح کول اول ګور په فتح په شک او په فتح کول اول باندې داسې شي کوي دلالت پوه شئ د اول صورت کې هغه ته پته نشته چې دا زید سامع ته چې زید منطلق دی کنه دی ته وته زید منطلق په دې ځین کې وته پته را خطب او ته حسر کوي نو اولایک هم المفلحون کې دا فلاح په اولایک کې محصور دی نو مخاطب ته پته را چې کوم متصف په دغه صفاتونه یا کامیاب دي دا ته پته را خو آیا دا کامیابی په دې کې بند را کنه نو او دا کامیابی په دې کې سره لدلاله د پاره د دلالت چې متقین هم الناس دا خلق دي الذي هغه چې تا ته رسېدله نو انهم المفلحون فی الاخره ګوره مخاطب ته مخکې نه پته سمع ته پته ده مخاطب او سمع ته سره د ته دا رسېدلې چې دا خلک کامیاب دي خو المفلحون سره الف لام الف لام پکې تراول شي اشاره شوه دیتا چې حصر دې پدو کې متجاوز غیر ته نه دی وصلی الله